سورة المائدة شپگم شفارا بهتر نمبر آيات لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم دې دې کې د نصاراو د ایمان بالله کیفیت الله پاک بیان کړی دی چې تر کومې پورې دوی د حقانیت په معیار باندې برابرېږي د دوی د ایمان بالله حال دا دی چې د عقل خلاف د فطرت سلیمه خلاف د حضرت عیسی علیه السلام د تصریحاتو خلاف د عیسی علیه السلام ته خدای ویلی دی یې ورته د خدای زوی ویلی دی یې ورته دریم خدای ویلی دی عیسی علیه السلام د الله بنده دی الله نه دی د الله زوی نه دی او دریم خدای نه دی د عیسایانو دا یو عقیده ده چې مسیح عیسی علیه السلام او روح القدس او الله دا درې خدایان دي یا عیسی علیه السلام بی بی مریم او الله وی دا درې خدایان دي نو په دې دریو کې یو حصدار الله په خپله دی نو دا د عقل خلاف ده د هدایت د عقیدې خلاف ده د فطرت سلیمه خلاف ده په هیڅ حیثیت باندې هم دا عقیده جوړېږي نه صحیح کېږي نه قد خلق من قبل هر رسول دا عیسی علیه السلام نه مخکې ډېر رسولان تیر شوي دي په دنیا کې راغلل او کم وخت چې الله مقرر کړو هغه تیر کړو لار دوام او بقا ورته په دنیا کې حاصله نه وه او د الله شان داسې دی چې هغه به باقي وي همیشه به وي نو د الوهیت شان دغه پیغمبرانو ته حاصل نو دقه شان ته عیسی علیه السلام هم یو انسان دی دوام او بقا ورته حاصله نه ده د دې وجه نه الله نه دې ده چې الله پاک یو عجیبه انداز باندې دا انسانان پوهیي چې عیسی علیه السلام خدای نه دی ای کانا یاکلان الطعام هغوی خو به طعام خوړه عیسی علیه السلام او بیبي مریم هغوی دواړه به ټیکاله خوړه خوراک به یې کو نه چې څوک خوراک ته محتاج وي تقریبا د دنیا هر څیز ته به هغه محتاج وي چې څوک خوراک ته محتاج دی نو د دنیا هر چیز ته محتاج ځکه یو نوړی د خوراک چې کوي یوه نوړی دا نوړی څنګه جوړېږي دې له د تخم ضرورت دی تخم لپاره بیا د ځمکې ضرورت دی په ځمکه کې به کرلی شي او چې وکرلی شو بیا دې له هوا اوبه نور حیوانات هم ضرورت دی نور اوبه او هوا دا ولا ضرورت که هوا په بند شي تخم څخه شو اوبه نه ورکې اوچ کلاس وي نور په نه لګي نظر غونېږي د کرلو لپاره ځناور پکار دي یوې به کوي نو د یوې لوړۍ لپاره ځمکه هوا اوبه نور حیوانات د دې دې ټولو ته ستا حاجت پېښېږي نو چې یوه لوړۍ د ګېډې ته ځي نو فکر وکړه چې بل واسطه یا بلا واسطه څومره څیزونو ته محتاج شوی بیا د خوراک چې کوم اثرات پیدا کېږي کم نتایج پیدا کېږي نو د هغې سلسله به کوم ځای ته رسي نو الله پاک د عیسی علیه السلام د خدای عقیده باطل کولو دپاره یو دلیل دا راوړه چې عیسی علیه السلام خو به خوراک کوه بی بی مریم هم خدای نه ده چې هغې به خوراک کو کانا یاکلان الطعام نو چې کوم بنده خوړل او څکلو ضروریاتو ته محتاج دی مستغنی نه دی نو هغه د دنیا تمامو څیزونو ته محتاج دی او بیا عیسی علیه السلام او بی بی مریم د خپل ذات د بقا لپاره د دې عالم تمامو اشیاو ته محتاج دی دا به څنګه خدای شي عیسی علیه السلام او بی بی مریم خدای نه دي چې طعام پرې بند کړي نو لږې به مړه شي نو عیسی علیه السلام او بیبي مریم محتاج دي او الله محتاج نه دی الله الصمد الله چا ته محتاج نه دی بې نیاز دی او نه خوړلم د الوهیت دلیل نه دی نه خوړل د الله کېدو دلیل نه دی ځکه فرشتې خوراک نه کوي بیا خو به هغوی هم ټول خدایان شي نو فرشتې هم خدایان نه دي خو محتاجي یو دلیل دی چې کم شی محتاجي دغه شی به خدای نه ځکه الله محتاج نه دی فرشتې محتاج دي پیغمبران محتاج دي اولیاء کرام محتاج دي چې څوک محتاج یې هغه خدایان نه دي و امه صدیقه د عیسی علیه السلام مور صدیقه ډېره رښتینې وه د ولایت یو اوچته درجه صدیقیت دی نو دا ډېر اوچتې درجې والا ولیه وه خو پیغمبره نه وه ځکه ښځه چې خدای پیغمبره نه ده رالیږلې الله فرمایي وما ارسلنا من قبلک الا رجالا ستا نه مخکې موږ پیغمبران چې رالیږلي دي هغه سړي وو ګورې ښځو کې پیغمبره نشته لقد كفر الذين قالوا فتحقيق سر كافر دي أغا خلق قالوا چې ان الله هو المسيح ابن مريم بيشك الله كده دی هم دقه عيسى عليه علیه السلام زوی دي بمريم لي وقال المسيح فقفل عيسى عليه السلام فرمائي معبود دی او نور معبودان نشته نه عیسی علیه السلام معبود نه بی بی مریم وان لم ينتهوا کچره دوی د تسلیث د عقیدې نه منل شي د درېوالي د عقیدې نه منل شو وان لم ينتهوا عما يقولون کچره منل شي دوی د هغه خبر نه چې دوی یې وایي چې درې خدایان دې کړي نه منل شي آیا دوی توبه نه اوباسي الله ته ویستغفرونه او دوی د الله نه بخښنه نه غواړي ولې غواړي الله ته د توبه وباسي بخښنه دې غواړي والله غفور رحیم الله پاک بخونکی او مهربان دی الله داسې شان لري هر څومره باغي ګستاخ مجرم چې توبه وباسي الله یې توبه قبلوي ټول عمر یې کفر او شرک کړي وي او په آخر کې وي یا الله زما توبه نیم پوه شوې بیا به نه کوم بنده معجز نیم پوه شو ما معاف کړه بس الله یې معاف کړي عیسی علیه السلام ابن مریم نه دی مګر رسول الله نه دی د الله زوی نه دی رسول د الله دی قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره د ده نه مخکې رسولان تېر شوي دي د ښکلې پیغمبرانو په ډله کې یو پیغمبر دی قد خلت من قبله الرسل په تحقیق سره د دنه مخکم رسولان تیر شوي دي و امه صدیقه مور د د صدیقه و ډېره رښتینې وه یو ولیه وه کانا یاکلان الطعام دې دواړو به طعام خوړه انظر کیف نبین لهم الآیات وګوره من څرنګه بیانو کیف نبینو من څرنګه بیانو لهم الآیات دي تخپل آیاتونو دلایل ثم انظر بیا وګوره انا یؤفکون کم طرف ته دوی اړولی شي چې کم بنده خوراک ته محتاج دی د دنیا هر شي ته محتاج دی غلګې دې ته ورسېږي خیال کوه څه څه نتایج پیدا کوي نو عیسی علیه السلام او بی بی مریم خوراک څښاک غوندې ضروریات نه مستغني نه دي د خدایان نه دي قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل اتعبدون او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اتعبدون من دون اللہ آیا تاسو عبادت او بندگی کوئے من دون اللہ دا اللہ نغیر ما دا اغسو لا یملک لکم چی اختیار منو مالک نبی تاسو دا پار ضرن دا ضرر ولا نفع او ندا نفعی چې عیسی علیه السلام ته خدای ووې معبود به ورته وې نو معبود کېدل صرف هغه ذات لپاره خاص دي چې هغه د نفع او د نقصان مالک دی او با اختیار دی ځکه عبادت څه ته وایي انتهایی تذلل او عاجزه ته وایي انتهایی تذلل او عاجزی دا عبادت ته او دا تذلل او عاجزی با د الله په مخ کې کېده بل چا مخ کې نه انتهایی تذلل او عاجزی د هغه چا په مخ کې مناسب ده چې انتهایی عزت او غلبه والا وي او هر ساعت کې ستا آواز اورېدو والا وي او ستا د حالاتو نه هر ساعت کې خبردار وي نو الله هر وخت ستا آواز اوري ستا د حالاتو نه خبر دی ستا حاجت پوره کولی شي عیسی علیه السلام هر وخت ستا آواز نه اوري او ستا د حال نه خبر نه دی نو دې کې د تسلیس د شرکی عقیده سره د تمام مشرکانو د عقیده رد شو د تمام مشرکانو د عقیده رد دی ځکه چې تمام معبودان باطله هغه د نفع او د نقصان مالکان نه دي قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام دے خلق تو آیا تعبدون تاسو عبادت کوئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نما دا اغی معبودان باطلو لا یملک لکم کہ اغی اختیار منو واتار نے دستاسو دا پارا برند درل کفکولو ولا نفعا او ند فیدے در رسولو یا اهل الكتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم مبالغه مکوي تاسو په خپل دین کې غیر الحق فنا حق نا حق زیادت مکوي لا تغلو فی دینکم غلو مکوي په دین تاسو کې غلو څه ته وایي د حد نه تجاوز کول بني اسرائیل د هغې سرکشي او ظلم بیان شو د پیغمبرانو حیات جاویدانی والا پیغام مخلوق ته پیش کړو د الله د طرف نه د دنیا او د آخرت د درست کولو لپاره یو آیین دستور قانون دستور العمل یې راوړو په کار دی چې دا قوم د پیغمبرانو احترام وکړي نبي ورسره ناکاره سلوک شروع کړ نو فریقا کذبو یو د ډلې تکذیب یې وکړو دا پیغمبران دروغجن دي و فریقا یقتلون او څه پیغمبران یې وژلي دي اوس دې آیات کې د بني اسرائیلو د کجروې دویم رخ الله بیانوي چې دا ډېر جاهلان دي دوی د سرکشۍ او د نافرمانۍ انتها ته رسېدلي دي پیغمبرانو ته دروغجن وایي قتلوي یې او کله داسې کوي چې د جهالت په وجه پیغمبر د خدای درجې ته ورسوي دا خدای دی د خدای زوی دی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم چاچ عيسى ابن مريم تا الله ویلې دي سوچ کافر دي نو دا دوی غلو کړې ده غلو معنا د حد نه تجاوز کول بهر کېدل نو په دین کې د غلو مطلب دی عقیده او عمل کې د شریعت د حدودو نه بهر کېدل مثلا د پیغمبرانو د تعظیم حد الله مقرر کړی دی چې د الله په مخلوق کې د ټولو نه زیات افضل او بهتر څوک پیغمبران اوس د دې حد نه چې تجاوز بنده وکړي او بهر شي نو پیغمبر ته خدای یا د خدای زوی وایي دا غلو فی الدین د بني اسرائیلو د پیغمبرانو په معامله کې دوه متضاد عملونه وو یا خو به پیغمبر ته دروغجن وي او مړکاو به او یا به څومره زیادت وکړ چې پیغمبر ته به خدای یا د خدای زوی وي دې ته وایي افراط او تفریط او دا افراط او تفریط دا د جهالت سره لازم دي عرب وی الجاهل اما مفرط او مفرط جاهل په اعتقاد نه پاتې کېږي کله افراط کوي کله تفریط کوي کله کمی کوي کله زیاتې کوي د افراط معنا دا چې د حد نه پورې وته پیغمبر خدای درجې ته ورسول او د تفریط معنا دا چې د هغه حق یې ونه پېژنده سپک نظر یې ورته وکړ دا دواړه افراط او تفریق دواړه غلط دي حقیقت دا دی چې د دې تمام جهان او په دې کې چې کوم موجودات دي د هغې خالق او مالک صرف یو الله د دغه الله حکومت او اقتدار چلیږي حکم یې چلیږي او د دغه الله طاعت تابعداري په هر انسان لازمه ده خو انسان په تیرو کې پروت دی دغه ښکلې پاک الله ته رسېدل او داغه احکام او هدایات معلومول دې لپاره الله په خپل فضل باندې دوه واسطې مقرر کړې دي چې د دغه دوو واسطو په ذریعه باندې انسان د الله پسند او ناپسند رضا او ناراضتیا معلوموي او کم څیزونه الله حکم کړی چې ویکا او کم الله منې کړي دي د دې علم په دغه دوو واسطو معلومیږي هغه دوه واسطې یو آسماني کتابونه دي چې د انسان لپاره د قانون حیثیت لري او دویم د الله مخصوص او مقبول بندیان چې الله په انسانانو کې د هغوی انتخاب کړی دی غوره کړی دی او د پسند او ناپسند لپاره عملی نمونه یې رالیږلي دي او د الله د آسماني کتابونو عملی شرح ده او د شریعت په ژبه کې دغه ته نبی او رسول وایي د انسان تجربه ده چې یو کتاب هر څومره جامع وي او مفصل وي خو د انسان د اصلاح او د تربیت لپاره صرف کتاب کافي کېږي نه بلکې فطري طور باندې د انسان اصلاح په انسان باندې کیدی شي دې وجه نه الله د انسان د اصلاح او تربیت لپاره دوه سلسلې را لېږلي دي یو کتاب الله او دویم رجال الله انسانان الله را لېږلي چې هغه د انسانانو تربیت او پرورش کوي اصلاح یې کوي اوس دغه سلسله کې پیغمبران الله راولېږل او بیا د پیغمبرانو نایبان علما دي نو د رجال الله په سلسله کې د پخوا زمانې نه په دنیا کې افراد او تفرید شروع دی په دې مذهبونو کې چې څومره اختلافات راغلي دي او دا څومره فرقې جوړېږي دا ټول د دقې یوې غلطۍ پیداوار دي افراد او تفریح کله خو انسان د حد نه بهر شي رجال پرسته ته ورسیږي بنده ته د خدای درجه ورکړي او کله د رجال الله نه قطع نظر بالکل له هغې نه نظر کټ کړي وي حسبنا کتاب الله بس د الله کتاب کافي دی بنده ته پکې څه ضرورت دی نو بیا رسول ته څه وایي رسول بس د یو پوسټمین په درجه کې مني چې بس یو پیغام یې راوړو نور د دې ډیوټي ختمه شوله چټي د ثان وته وي بس د الله چټي یې راوړله دا دواړه ډلې خرابې دي که رجال الله ته د خدای درجه ورکوي دا هم خراب او که رجال الله پیغمبرانو ته سپک ګوري دا هم خراب نو یو طرف ته پیغمبر بلکې پیر فقیر ته عالم الغیب وایي د خدای صفت ورکوي او د بې شریعته پیر په خپو کې سر ولګوي سجده ورته وکړي بلکې قبر ته هم سجده وکړي نو دومره عشق چې نه راځه یو بنده د خدای له رضیې ته ورسوي او بل طرف ته پیغمبر ته دونه سپک نظر مه کوه چې چټي ګسان ورته ووایي لا تغلو فی دینکم پیغمبران په خپله درجه کې ومنه چې د الله د ټول مخلوق نه غوره پیغمبران دي اولیاء کرام په خپله مرتبه کې ومنه چې دا د الله نیکان بندیان دي خو بندیان دي خدایان نه دي او توهین یې مه کوه اولیاء کرام او رجال الله ته سپک مه ګوره ځکه د دې توهین ګناه کبیره ده د خدای درجې ته هم رسوه او عامو بندیانو په شان ته هم مه ګڼه لا تغلو فی دینکم په دین کې غلو مه کوه ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا د داسې قوم د خیالاتو اتباع مه کوه چې هغه په خپل هم ګمراهي او بل هم ګمراه کوي اوس داسې خلک دا الله په لعنت کړي دي چې د حد نه تجاوز کوي کم طرف ته دوی اړولی شي قل اتعبدون من دون الله او فرمایا پیغمبر علیہ السلام اتعبدون آیا تاسو عبادت او بندگی کوئ من دون الله بغیر د الله نه ما د هغه معبودان باطلو لا یملک لکم ضرا ولا نفعا چې مالکانو اختیارمن نه دي ستاسو لپاره ضررا د ضرر دفع کولو ولا نفع او نه د نفع در رسولو والله هو السمیع العلیم او الله پاک اوریدونکی او خبردار دی قل یا اهل الکتاب او فرمایه پیغمبر علیه السلام یا اهل الکتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم غیر الحق